قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د روزنې د طریقو څخه یوه طریقه دا وه چې هغه به د خلکو سره اړیکې او ارتباطات ساتل رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه و کرامو د اصلاح او روزنې په لړ کې د عامه ټولنیزو اړیکو څخه کار اخیسته رسول الله صلی الله علیه وسلم یوازې د څو محدودو کسانو سره اړیکې نه ساتلې بلکې د ټولو خلکو سره عموما او د خپلو اصحابو سره خصوصا ډېرې نږدې اړیکې ساتلې زیات لیدل شوي چې د اصلاح او روزنې مسؤلین او د دې دندې ترسره کوونکي ځان یوې خواته او ګوښه کوي ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت او پیغمبري پر دنده د ګمارل کېدو او د انتخابېدو سربیره د خلکو سره ژورې اړیکې او ارتباطات ساتل د ټولنې د خلکو سره شخصي او خصوصي اړیکې لرلې د خلکو به چې څه کار پېښېده رسول الله به د هغو مرسته کوله هغوی ته به ښې او ګټورې مشورې ورکولې او په همدې ډول په ټولنه کې د خپلمنځي مینې محبت او اړیکو فضا رامنځته کړې وه چې د هرې ټولنې او معاشرې د پرمختګ ودې او ارتقا لپاره اړینه او ضروري بلل کیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم به د خلکو څخه نه ګوښه کیده بلکې د هغوی سره به یو ځای اوسېده د هغوی سره به یو ځای ډوډۍ خوړله د سفر په مهال به د هغوی سره د ډوډۍ پخولو لپاره ررګي راټولول که جومات به جوړېده نو خپله به هم تیږې راغونډولې او راوړلې به کله چې د خندق د کینېدلو وخت راغی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هم کلنګ راواخیسته او د صحابه و کرامو سره یو ځای په خندق کې کار کوه د جګړې په وخت کې به هم د صحابه و کرامو رضوان الله تعالیهم اجمعین سره تر آخري وخته شریک او د خپلو ملګرو غم او ښادي یې خپل غم او ښادي ګڼله او د هغوی په غم او ښادي کې به یې ګډون کوه د هغوی سره به غم شریکي او غم راضي کوله د مصیبت ځپلو سره به مرسته کوله د بېوزله او غریبو سره به کومک کوه مات زړونه سره یو ځای کول د غم ځپلو په زړونو به مرهم او پټۍ ایښودله په خپل خوش اخلاقي او رښتینو مسکاګانو به د خلکو غمونه او دردونه کمول او د هغو دردونه به یې له منځه وړل د سیرت او احادیثو له مطالعې څخه دا خبره بلکل په ډاګه کیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو عام انسان په څیر ژوند تیراوه د خپل کوم عمل او یا سلوک څخه به دا نه څرګندوله او دا به نه ښودله چې دی له نورو څخه لوړ او اوچت دی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت و چې په لاره کې به په تېرېدونکو او مخامخ کېدونکو سلام اچوه او په سلام اچولو به یې لومړیتوب کوه چې یعنې اول زه سلام واچوم یو ځل رسول الله په ماشومانو تېرېده نو پر هغوی هم سلام واچوه همداسې یو وار په ښځو تېرېده نو هغوی ته هم سلام وکړه کور ته د ننوتو او راوتلو په وخت کې به هم د کورنۍ په غړو باندې سلام کوه که کوم ملګري سره به پس له څو ورځو لیدنه وشوه نو هغه ته به غاړه هم ورکوله او کله کله خو به د هغه تندی هم ښکلولو د رخصتېدو پر وخت کې به په دعا کې د یاد ساتلو سپارښتنه کوله د خپلوانو او ملګرو سره به په لاس تړي مشي هم کول او تر هغې به لاس نه راکاږه تر څو چې به مقابل جانب خپل لاس نه و راښکلی که چاته به پیغام لیږلو نو سلام به ورسره ضرور لیږه ملګرو او خپلوانو ته به تحفې او سوغاتونه ورکول د هغوی هدیې او تحفې به د مننې او مهرباني سره قبلولې او رسول الله به فرمایل تهادو تحابو رسول الله فرمایي د تحفې ورکولو او اخیستلو سره مینه زیاتیږي نو تاسو هدیې ورکوئ او محبت کوئ که به کوم مجلس او ناستې ته تللو یو اړخ ته به کیناسته د خلکو په منځ کې به وړاندې نه تللو د خپل ځان لپاره به کوم ځانګړی او خاص ځای نه ټاکه او نه هم صحابه و کرامو ته اجازه ورکوله چې د د احترام او درناوي لپاره ودرېږي په ناسته او مجلس کې به چې کومه موضوع روانه وه او یا به پرې بحث کېده هغه کې به برخه اخیستله ځان ته به جلا موضوع نه راخیستله رسول الله صلی الله علیه وسلم به د مریضانو د پښتنې لپاره هم ته تر دې چې د منافقانو د سردار عبدالله بن ابی عیادت او پوښتنه هم کوله په عامه توګه به د ناروغ سر ته کیناسته او پوښتنه به یې کوله چې طبیعت دې څنګه دی د ناروغ پر تندي او نبض به لاس کیښوده کله به پر مخ سینه او ګیډه د شفقت لاس راتیراوه او ناروغ ته به ډاډ او تسلی ورکوله او ویلې به د خواشیني هیڅ خبره نشته که الله کول ډیر زر به روغ او جوړ شي د خوړو په اړه به ورڅخه پوښتل او د پرهیز خواړه به ورته تیارول یو ځل حضرت جابر رضی الله تعالی عنه ناروغه شه د حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره د هغه د عیادت او پوښتنې لپاره ډیر لرې په خپلو پښو باندې پیاده لاړو چې کله ورسېده نو حضرت جابر رضی الله تعالی عنه بېهوشه پروت و رسول الله صلی الله علیه وسلم اودس وکړه او هغه اوبه یې پر هغه وشیندلې او د روغتیا لپاره یې هغه ته دعا وکړه که د چا د شخړې او مشاجرې څخه به خبر شو نو سمدستي به هلته رسېده او الله تعالی ته د توبې سپارښتنه او لارښوونه به یې ورته کوله که د چا د مړینې او وفات څخه به خبر ترلاسه که نو بې له ځنډه به د هغه کور ته تله د کور له پاتې غړو سر به خپله غمرازي څرګندوله هغوی ته به د صبر او حوصلې سپارښتنه کوله او ورسره به خپله همدردي شریکوله په تجهیز او تکفین کې به ورسره مرسته کوله او دا به ویل چې تاسو په جنازه کې بیړه ورکړئ خپله به هم د جنازې سره یو ځای روان و د مسلمانانو جنازه به یې پخپله کوله او هغوی ته به د مغفرت او بښنې دعا کوله تل به محمد رسول الله په ورین تندي خلکو سره مخامخ کېده د خپلو صحابه و کرامو رضی الله عنهم سره به ټوکې هم کولې د هغوی سره به د لامبو وهلو او د نیزو ویشتلو په مسابقو او سیالیو کې هم ګډون کوو لنډه دا چې قدرمنو اوریدونکو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټولنې ته خپل ځان دومره نږدې کړی و چې د ټولنې هر کس دا ګڼله چې رسول الله تر ټولو زیات د هغه سره مینه او محبت کوي دغه چلند او سلوک به د صحابه و کرام په زړونو کې کور جوړاوه او صحابه و کرامو به د هغه له دې تعامل څخه د خپل ځان لپاره خوراک ترلاسه کوه د روزنې په لړ کې د انسان شخصي او ټولنیزې اړیکې ډیر اغیز او رول لري د اصلاح او روزنې د فریضې او وجیبې د ترسره کوونکو دا مسؤلیت وي چې د خپل د روزنې لاندې کسانو او د ټولنې د ټولو طبقو سره زیاتې ژورې اړیکې وساتي د غم ځپلو او دردېدلو په ټپونو او زخمونو پټۍ او ملهم کېدي لوېدلو ته اسره ورکړي د قرض تر بار لاندې ښکېلو او راګیرو کسانو ته له دې بار او بوج څخه نجات ورکړي مسافر او بېکورو ته د سرپناه بندوبست وکړي نالوستي او بېسواده د پوهې او زده کړې پر ګاڼه سمبال کړي د ضعیفو کمزورو او تر لاس لاندې کسانو د اوچتولو کوشش وکړي بیا دې وګوري چې کردار څه ډول په روزنه کې ستر رول لوبولی شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم همداسې فضا او چاپیریال د رامنځته کولو او پیدا کولو سپارښتنه کوله او رسول الله صلی الله علیه وسلم به فرمایل هره ورځ چې لمر راپورته کیږي نو د انسان په هر بند صدقه کیږي د دوو انسانانو ترمنځ انصاف او عدل کول صدقه ده کله چې کوم انسان د بل انسان سره په سپرولو او سپریدو کې مرسته کوي د هغه سامان باروي او یا یې راکوزوي نو دا هم صدقه ده د چا سره ښه خبره کول هم صدقه ده هر قدم چې د لمانځه لپاره پورته کیږي هم صدقه ده د لارې څخه د کوم تکلیف رسوونکي او ضرري شی لرې کول نو دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د روزنې طریقې دي که دا